د صدقې بیان وشو او په دې آیات کې د یو نیک بنده د اخلاصمن بنده د صدقې بیان الله پاک کوي چې دا بنده د الله په نوم باندې خرج کوي صدقه ورکوي نو د خپل زړه مضبوطولو لپاره د الله په نوم صدقه ورکوي د ده د صدقې مثال داسې دی لکه یو لوړه ځمکه باندې باغ کرلی دی نو که ډېر باران وشي ډېر پیداوار به وکړي ډېرې میوې به وکړي او که ډېر باران ونشي داسې لږ غوندې شبنم پې وشي نو دغه شبنم هم کافي دی الله په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي دا ډېر باران چې وشي د دې څه مطلب د ډېر باران نه مراد ډېر مال د الله په نوم باندې خرج کول او د دې لږ باران او د شبنم نه مراد لږ شانت مال د خدای په نوم باندې خرج کول تثبیتا من انفسهم د زړونو مضبوطولو نه څه مراد د دې دا مطلب دی چې دا زړه مطمئن دی په دې پوخ یقیني دی چې څومره خیر خیرات د الله په نوم ورکوم خامخا یې راته ثواب ملاویږي نو چې نیت یې صحیح وي او درست وي نو په ډېر مال خرج کولو کې ډېر ثواب ملاویږي او لږ مال که د خدای په نوم خیرات کړي نو هغې باندې هم فایده ده چې خالص ځمکه باندې باغ لګېدلی وي چې ډېر باران وشي دا باغ به ډېرې میوې وکړي که نیت یې درست نه و نو چې څومره ډېر مال ولګوي نو هغومره ډېر مال ضایع شو برباد شو نقصان ورسېده ځکه چې ډېر مال لګوي نو ډېره ریاکاري ده پکې نو د دې مثال یې مخکې وویل چې په یو ګټه باندې خاوره پرته ده او تخم دې پرې واچو ته به د زرغونې تمه کې چې تیز باران پرې راشي لو شو ارسو ګټه صفا پاتې شوله نه خاوره شته نه تخم شته نه زرغونه شوله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثال د هغه خلکو ينفقون اموالهم چې دوی خرج کوي خپل مالونه ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو د رضا مندې د الله وتثبیتا من انفسهم او د پاره د ثابت کولو د مضبوطولو د زړونو خپلو کمثل جنت په شانتې د یو باغ دی بربوتن چې په اوچته ځمکه دی اصابها وابل ورسېد دې باغ ته ډېر باران فآتت اکلها ضعفین پس دې باغ وکړلې میوې دوچن په اوچته ځمکه باندې باغ کرلی دی یعنې په پاک صفا زړه باندې نیک عمل کوي نو چې څومره ډېر مال لګوي نو هغه هومره ډېر اجر او ثواب ملاویږي فآتت اکلها ضعفین پس دې باغ راتګ وکړو په میوې خپلې باندې دچن ډېر پیداوار یې وکړو فان لم یصبها وابل که چېرې ډېر باران ورته ونه رسېده د سړی غریب دی ډېر مال نشته لږ مال یې د خدای په نوم ولګو فطلن پس لږ شبنم ورته ورسېده پونه او باران ورته لږ ورسېده نو دام کافی دی والله بما تعملون بصیر الله په هغه عملونو چې تاسو کوي بصیر بینا دی لیدون کړي نو دا غي مناسب به اجر او ثواب درکړي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب دې آیات کې بل مثال الله پاک بیانوي چې کم خلک د ریا او دکلاوې لپاره صدقه او خیر خیرات کوي یا خیر خیرات وکړي خو بیا د احسان یاداشت ځباتنه شروع کړي او چې چاله خیر خیرات ورکړی دی هغه ته تکلیف رسوي نو د دوی مثال د دوی د دې صدقو مثال د آیات کې الله پاک بیان کړی دی یو بنده دی باغ یې لګولی دی باغ کې پیداوار او شو ښکلې ښکلې ونې او په هغې کې میوې تیارې شوې د باغ د کټکولو وخت قریب را ورسېده نو په دې باغ باندې اور ولګېده او ټول باغ ایره شو د دې سړي عمر دا سړی چې دی بوډا دی د نور کار نه دی د ده بچي دي او یو هم د کار نه دی ټول ماشومان دي بس د خوراک دي نو په داسې وخت کې به ده ته څومره تکلیف وي باغ یې کرلی و کجورې پکې دي انګور پکې دي نیر پکې جاري دی اهل و عیال یې موجود دي اوس د ده قوت نشته په باغ باندې اور لګېدلی دی داسې وخت کې به درته څومره صدمه ورسېږي دا قیدونه په دې دی کې چې ولګېدل د دې څه مقصد دی دا سړی بوډا دی چې باغ یې سوځېدلی دی نو که دې نوجوانو او باغ یې سوځېدلی وي نو دا امید یې کېدی شو چې دی به بل باغ وکړي د ده بچي دي واړه دي د دې څه مطلب که چېرې بچي یې نه یو کسو دومره غم دی نو چې په ما څه بوج دی خو یو کس یم هر ځای چې مې لږ خوراک وکړه دا بس کافي ده نو که بچي یې نو نو که باغ یې بیا دوباره لګو او که نه لګو څه پروا به یې نه وه خو چې بچي یې دي نو د دې بچو د نان نفقې لپاره غمجن به وي او که دا بچی یې وو خو دا ضعیفان نه قوت والو نو بیا به هم غم نو چې که زه بوډا یم باغ مې سوځېدلی دی نو بچي مې زلمي دي دا خطور دي بل باغ به تیار شي او زما به پې لاس ازاد شي نو دونه صدمه به نه وه خو چې بچي شته ټول واړه واړه دي نو ده ته ډېر غم دی نه به خپل بوج اوچتولی شي نه د خپلو بچو بوج اوچتولی شي خپل غم هم ورسره دی د بچو غم هم دی ورسره نو په دې درېو واړو قیدونو کې د ده ډېر محتاجي بیانېږي چې داسې بنده چې د خپل مال او خپل محنت خرج کړی دی او باغ یې لګولی دی تیار شوی دی میوې ته راورسېده داسې حال کې بوډا دی کمزوری دی بال بچتار دی واړه واړه بچي یې دي نو چې باغ وسوځېده د دې سړي انتهایی د صدمې او د خفقان وخت دی د ده ته تکلیف اندازه بس ده ته پته لګي او الله ته پته لګي چې څومره ډېر تکلیف دی دقه شانتې یو ریاکار د ریاکارۍ خیر خیرات یې کړی دی لکه چې باغ یې لګولی دی او چې په ده مرګ راغی لکه چې په ده بوډاوالی راغی اوس د مرګ نه پس ګټه نشي کولی لکه بوډا د بوډاوالي نه پس ګټه نشي کولی بل باغ نشي لګولی نو دې قبر ته رسېدلی دی بل باغ نشي لګولی ځکه چې پس د مرګه اذا مات الانسان انقطع عنه عمله عمل یې منقطع دی کس دی اوس څه کولی نه شي نو څنګه چې دا بال بچهدار بوډا ډېر محتاج وي که زړه ګټه زړه ګټه محفوظ وي نو هغه بیا د دې کمزورۍ او د محتاجۍ وخت کې په کار راغلی وي خو زړه ګټه برباد ده نو د ده د درد انتها نشته دی نو دغه شان صدقه او خیر خیرات چې د ریا لپاره د دکلاوې لپاره شوي وي نو ده خو په خپل خیال کې صدقه کړې ده خو د ثواب وخت راغی نو دی خالي لاس پاتې شو حاجتمند پاتې شو او د ثواب ورسره درک نه لګي اوس په دې ټولو رکو باندې یو ځل بیا نظر واچوه اول د خیر خیرات د قبلېدو لپاره شپږ شرطونه دې کې ذکر شو اولنې شرط دا چې دا مال به حلال وي چې د الله په نوم یې خرج کړې دویم دا چې په سنت طریقه به یې خرج کړې او دریم دا چې په صحیح مصرف کې به یې خرج کړې د لګولو ځای به د شریعت مطابق ګوري څلورم دا چې خیر خیرات وکړې نو بیا به زباتنه نه کوې او پنځم دا چې داسې معامله به نه کې چې خلک پکې سپک ګڼې چې چا له مال ورکې او شپږم دا چې کوم ځای کې مال لګې او سم مال لګې نو په اخلاص د الله د رضا لپاره یې ولګوه نوم لپاره ریا لپاره مه لګوه ځکه د ریا مال د ریا صدقې خدای قبلوي نه دویم شرط پکې دا دی چې د سنت طریقې مطابق یې ولګوه د دې مطلب دا دی چې د الله په نوم خرج کې نو دغه وخت کې د دې خیال وساته چې د یو حقدار حق پکې ضایع نه کړي خپل بال بچ دي وي د دوی خرچه در باندې ضروري ده نو د دوی د رضامندۍ نه غیر چې د دوی خرچه کمه یا بندې نو دا به ثواب کار وي دا به د عذاب کار وي بچي نه هر پرېږدی هغوی له نان نفقه نه ورکې او بل ځای خیراتونه کې نو په دې د ثواب نه کېږي عذاب دې پې کېږي یا حاجتمند وارثان پرېږدي او ټول مال د خدای په نوم خیرات شي یا وقف شي طریقه د سنت دا ده چې کوم ځای کې دا مال خرج کړي نو د هغې اهمیت او ضرورت ته وګوره او دریم شرط د هغې خلاصه دا ده چې د ثواب ګټلو دپاره صرف دا کافي نه ده چې ته په خپل خیال کې یو کار نیک وګڼې په نیک نیت باندې وکړې او بس سارې ته ثواب وشي بلکې دا ضروري ده چې کوم ځای ته دا مال د الله په نوم خرڅ کړې نو هغه د شریعت په رو باندې جایز او ښه دې وي نو که ته یو ناجایز چیل تماشې لپاره ځمکه وقف کړې په هغې باندې لوبې خلک کوي نو په دې د ثواب نه کېږي پلی ګراونډ جوړی ناجایز لوبې پکې کېږي ځمکه وله وقف کړې پارک جوړی چې په دې کې د قوم بچي به لوبې کوي بربنډې لوبې او پکې کوي زما به ثواب وشي ثواب نه عذاب به کېږي نو د ثواب دپاره دا خیال کوه چې کوم ځای مال لګې د شریعت مطابق یې لګې که خلاف شریعت هو مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثال د هغه خلکو چې خرج کوي مالونه خپل لپاره د طلب کولو د رضامندۍ د الله وتثبیتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو ثابتولو د خپلو زړونو که مثل جنت په شان چې د یو باغ دی فطللنا لږ باران ورته ورسېد والله بما تعملون بصير الله په هغه عملونو چې تاسو کوئ لیدونکی دی ایود احدکم آیا محبوب غني یو کس له تاسو ان تکون له جنة من نخیل چې وي د ده دپاره جنة یو بار من نخیل و اعناب د قجرو او د انګورو کذالک یبین الله هم دارنګ بیانې الله پاک لکم الآیات تاسو ته آیاتنا لعلکم تتفکرون شاید چې تاسو سوچ او فکر وکړئ انفقو خرج کړئ تاسو من طیبات ما د هغه پاکې دو سیزونو نه کسبتم چې تاسو ګټه کړې ده پاکیزه سیزونه چې تاسو ګټلې دي نو د هغې نه خرج کړئ طیب معنا عمده نو بعضې خلک کمزورې بېکاره شیز راوالي او دا د الله په نوم ورکوي نو دغه کامله نیکي نه ده کوم څیز چې پاکیزه دی حلال دی عمده دی هغه د الله په نوم ولګوه او بعضې علما ده عموم د لفظ نه د طیب تفسیر حلال اخلي انفقو خرچ وکړئ من طیبات ما د هغه حلال چیزونو نه کسبتم چې ګټلي حرام د خدای په نوم مه ورکوه حلال ورکه ځکه چې هر یو چیز چې حلال وي نو هغه حلال چیز به عمده وي پوره عمده به علي وي چې حلال وي نو ناکاره چیز که خرج کې د هغې هم ثواب کېږي بېکاره چیز خو عمده څیز چې خرج کې د الله په نوم نو په هغې کې ډېره ګټه ده ډېر ثواب دی ما کسبتم چې تاسو کوم کسب کړی دی نو د دې کسب د لفظ نه بعضې عالمانو یو بله معنا راېستې ده چې د پلار لپاره د خپل زوی د لاس ګټه خوړل جایز دي د پلار لپاره د خپل زوی د لاس ګټه خوړل جایز دي ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي اولادکم من طیب اکسابکم دا ستاسو بچي ستاسو پاکیزه ګټه ده یعنې ستاسو دا بچي ستاسو لپاره ګټه ده نو د دوی دا ګټه که ته خورې نو ستا لپاره حلاله ده فکلو من اموال اولادکم هنیئا نو تاسو د خپلو بچو دا ګټه ښه په مزه خورئ مزیداره ګټه ده د خپلو بچو د لاس نو الله دې د هر چا بچو له حلال رزق ورکړي چې خپل مور پلار له ورکړي د مور پلار هم حق دی او د بچو هم در باندې حق دی نو چې تا له الله ګټه درکړله نو خپلو بچو باندې هم لګوه او خپل مور پلار له هم ورکوه زوی چې بال بچهداره وي نو پلار دې ورسره هم ګزاره کوي ځکه د زوی ګټه دا په مور پلار هم لګي او په خپلو بچو به هم لګي نو بعضې پلاران بچو سره داسې یو پوټې سختي کوي چیړي را چیړي یې خیرې ورته کوي کنځل ورته کوي نو د دې مور پلار په دې اخر کې دا ذهن کمزوري شي خو لږ سوچ فکر دی کوي چې دا بچي چې ته چیړې را چیړې نو ستا ګیله فریاد چا ته به وکړي بغیر د الله نه چا ته به وکړي که څه وایي نو پلار ته اوف قدرې به نه وی د خدای حکم دی د دې بچو هم زړه خفه کېږي نو دا بوډا او بوډی مور پلار دوی د هم خیال وکړي بچي دې دوی هم نه خفه کوي بچو له پکار دي چې مور پلار نه خفه کوي خو مور پلار دې بچو سره هم ګزاره کوي موږ بار بار د مور پلار د حق وایو وایو کله بچي راشي په فریاد چې پلار را سره افې دې څه چیر کوي نو پلاران دې ګزاره کوي او د هغه څه نه هم خرج کړئ چې موږ را ایستلي دي ستاسو دپاره من الارض د ځمکې نه د ځمکې نه کوم پیداوار شوی دی نو دغه پیداوار په دې کې تاسو د خدای په نوم باندې ورکړه وکړئ مما اخرجنا لکم من الارض د دې ځمکو پیداوار بعضې ځمکې د مسلمانانو دي نو په هغې کې لسمه حصه پیداوار دا به د الله په نوم ورکړي دې ته عشر وایي کومه ځمکه چې په باراني اوبو باندې اوبه خور کېږي یا د سین او د خور اوبه ورته مفتې راځي په هغې اوبه خور کېږي نو دې کې به لسمه حصه ورکړي چې لس منه پیداوار شو یو من ته ورکړه لږ شیز پیدا شو که ډېر شیز پیدا شو نو لسمه حصه پې ورکړه او د کمې ځمکې اوبخور چې په ټیوبویل یا په ارټ باندې وي یا په داسې اوبو باندې وي چې د هغې اوبو حکومت پیسې اخلي آب یا نه د مالیې نه علاوه آب یا نه نو دې کې به شلمه حصه ورکړي عشر یا نصف عشر دا د مسلمانانو په ځمکو کې دي او دا ټکس نه دی دا عبادت دی او څه ځمکې د کافرو وي نو کافر د عبادت اهل نه دی نو د هغه د ځمکې نه چې کومه حصه اخیستې شي هغې ته خراج وایي دا ټکس دی سرکاري ټکس د حکومت یو زکات دی او بل عشر دی نو زکات د سرو زرو د سپینو زرو د مال تجارت چې کال پې تیر شي نو څلوېښتمه حصه د الله په نوم ورکول دي او عشر د ځمکې پیداوار دی د ځمکې نه چې کله څه پیدا شو کال تېرېدل نه خو چې کله د ځمکې نه فصل دی واغېشته هغه ساعت کې لسمه یا شلمه ورکړه د ځمکې پیداوار که هېڅ هم ونه شو ځمکه شاړه پاتې شوه عشر پې بلکل نشته خو مال تجارت که دا عبس پروت و پیداوار یې نه دی کړی ګټه یې نه ده کړې مال تجارت یا سره زر سپین زر یا نغدې پیسې که دې ګټه کړې ده او که نه ده کړې کال تېر شو څلوېښتم حصه ترې ورکړه ومما اخرجنا لكم من الارض خرج کړه تاسو د هغه سنه چې موږ ایستلې دي تاسو د پاره من الارض د ځمکې نه ولا تیمموا الخبیث منه تاسو قصد او اراده مه کوئ ولا تیمموا تاسو قصد او اراده مه کوئ الخبیث منه د بېکاره شي قصد او اراده مه کوئ د ګنده او بېکاره څیز د دې پیداوار نه تنفقون چې تاسو د الله په نوم ورکوئ ولستم بآخذیه حال دا دی چې تاسو نه یې اخیستونکي د دغه څیز په خپله که تاسو بېکاره څیز ستا له سوزده کې ته به والي الا ان تغمضو فیه مګر که تاسو پرې سترګې پټې کړې که چې شم کوشي دې وکړه نو وا به اخلې کني نه به اخلې واعلمو پوه شئ تاسو چې د زکات او د خیر خیرات وخت راشي دا شیطان د ته وي مه لګوه خوار به شي فقیر به شي نو په دې ځای کې یې منې کوي او چې د بېحیایۍ د لګولو وخت راشي وی ته ولې د فلاني نه کم یې څه فلاني دومره دومره په بچیو تاوان کړی ولې څه نه شي ته مو کا د بېحیایۍ سامان پیدا کړه ويأمركم بالفحشاء دې امر کوي دا شیطان تاسو ته بالفحشاء د بې حیایي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله وعده کوي تاسو سره مغفرة منه د بخشش د خپل جانب نه وفضلا او د فضل خپل والله واسع عليم الله پاک چې واسع فراخ برحمت د الله عليم خبردار دی په مستحق باندې سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا